فاتحه نمخ کی بل صورت نشتا ربط تی احتیاج نشتا البته بسم الله سره ربط وای نو هغه کې تفصیلی خلاصہ د سورته فاتحه په دې کې پنځه خبرې دي یو دعوا په عنوان د الحمدلله درې دلیلا رب رحمان رحیم او مالک یوم الدین په دلائل تفریح ایاک نعبد بسم الله یو معنا د تسمیه او ضرورت دویم کیفیت او طریقه دریم بسم الله د څه د پاره ده سلورم معنا د با پنځم جار مجرود ولی مخکې شو تاخير د متعلق څخه موږ چې قل بسم الله الرحمن الرحيم استعين يا استعين تسميه معنى نوم اخودل اوله خبره اصطلاح د شریعت کې هو تلفظ ببسم الله الرحمن الرحیم ضرورت د قران کریم حکم دی اقرأ بسم ربک الذی خلق د بری تعالی روم به حکم دا لستو د قران کریم دی مائده او حج خصوصی اوقاتو کې بسم الله ویل اشتم د صورت حج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات يا دوي دوي نوم د الله په غرضو معلومو کې چې لس روزي دي د لوی اختر او درې بالخصوص او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا چې شروع د یو کار به کوله نو بسم الله وی دویم د بسم الله کیفیت او طریقه فتح الباری په حواله مون په تعوذ کې ویلو چې دا کلمه شرعیه ده او نقل ته ضرورت دی نو سورہ نمل کی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم هر صورت په اول کې سیوا د توبې نه بسم الله ذکر ده اختلاف موږ ذکر کړو د فقهاو چې دا جز د هر صورت نه دا او کنه دویم لفظ د دې صرف بسم الله سورته هود یو صلیختم نوح علیہ السلام چې کله په کشته کې سوريږي وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مشهور روایت تیدا نن سبا منګه چې کله خط شروع کو نو په اول کې بسمک اللهم لیکو څوک دا ابجد په حساب باندې 786 لیکي دا جایز نه دی او د دې نقل نشته کنز العمال صفحه 480 جلد سم قریشو صلح حدیبیه سهیل خبرې کولی علی رضی الله عنه لیکل کول نو بسم الله الرحمن الرحیم ولیکو تسمیه د څه د پاره ده ولې ویلې کیږي یو ددی په ویلو سره نزول د برکاتو کیږي او په دې کې څه شک نشته چې د الله نومونه ذکر شي فهم دا په عبدیت انسان باندې دلیل دی چې زه شروع کوم الله ستا په اعانت په استعانت شروع کوم سلورم د هر کار په شروع کې دا د پاره د دفع د شر او د نحوست حدیث حسن دی اگر چې اضطراب پکې شته مشهور دا ده چې هر کار چې شان والی زی شان چې اړو کې کار تکای بسم الله بنوي نن بال ارادي ته وي پنځم دا د پاره د تحقیر د شیطان مسند د امام احمد کی اذا قلت بسم الله نزل الشیطان حتى يصير مثل الذباب ذلیل شي د مچ غوندي شي سلورم خبره بعد بسم الله حروف دو قسم دي یو حروف تهجیدی حروف المبانی چې کلمه دي جوړیږي دویم حروف المعانی نبا د حروف معانی ندا پرونی درس کې موږ ویلو چې څوک د صحابت وي څوک استعانت وي څوک تبرع تبرک وي راجح معنا دا ده چې الباء للاستعانه طلب د امداد د الله نه د ابتدا نه تر انتها پورې او قران کې هم دا د اول نه تر اخر سورته پوری ده او دا رد د پاره د مشرکینو چې غوی به کلا یو کار شروع کو باسم الله والعزى نو باری تعالی نبی علیہ السلام ته حکم کو چې نا شروع کین نو بسم الله الرحمن الرحیم او په نومونو کې یو نوم د دې تعلیم المسأله ده قولو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وایا د شرک نه ځان بچ کا اشاره شو چې ټول بندگان په کائنات کی یو الله ته محتاج دی. په اول حرف کی رد په مشرکینو باندې وشو په شرک فی الاستعانت باندې ابن جریر چې دا د مشرکانو د رد د پاره نازل شوی دی چې غوی با بسم الله والعزاوی اکثر من نه پریدو شروع کوم په نوم د الله نه د با معناو کا خاص په امداد د نوم د الله چې رحمان او رحیم دی عامل برستو ذکر کی چیتا تخصیص پیدا کی بسم الله الرحمن الرحیم استعینو تعين في كل الامور والحوائج خاصتا لا بغير الله خاص په امداد د نوم د الله چې عام رحمت او خاص مهرباني والا دی په ټولو کارونو کې ز امداد و محایمی تفسیر لیکلی دی د بسم الله معنا کوي نظم الدرر کیوم صورت دعوی ته پکې اشاره یو کنه اولنې لفظو سو مناسب خبرې پکې موږ وکړي الحمد لله رب العالمين طول صفات د خدای توب د اولوهیت فضائل د سورته فاتحه ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې جبريل عليه السلام نبي عليه السلام ته وی چې دنیا چې پیدا شوې ده نو دا دروازه مخکې نه و بیرته شوې صرف اوس بیرته شوه ملک راغی نور وحی خو به جبريل علیہ السلام راوړا وی ټوټه بیت الله ته رسیدا بیت الله د عام او آبادو اوس خو ځینی دنګي کوي مشکات صفحه 185 کی دیم ابو سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ منز میں کو نفلی منزو لبرستو شم وی د جمعات ته وتونه مخکې مخکې بزتا تا یو لوی صورت خیم نو چې کله موږ وتو د مسجد نبوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مطالبه وکړه خدای دا حجت پوره کی. فضائل د بسم الله ما اعظم التفاسیر ذکر کړو او دا فضیلتم اعظم التفاسیر ذکر کړ دې بنده کړه لیکو پکې چې وای کاته هغه تفسیر ناقص دی ساغه سودا سلف پکې نغښتي ورکړو اشکال دا راځي چې تا وخم مقرر کا ورځې دې مقرر کړې شمار دې مقرر کا دلیل پکار دی نو پنځپیر شیخ رحمه الله به جواب کو چې دا تقیدات الهامی دي چې د نصوص د شرع نه مخالف نه عمل په سړی په خپل کولی شي شیخ تشاپور جواب کو دا د دغه جواب تفصیل دی چې تقیدات دو قسم دي یو تعبدي او دویم غیر تعبدي تعبدی مثلا تلاوت کئی میسواک او حاودس کله تادی ده میسواکونو وحی صرف حاودسو کی قبلی تا مخ عطر لگول وما الى ذالک یا موږ درس شروع کو اته بجې نو کله موږ د ضرورت ته وجه لګنا وخت کو یا وختي کو نو څوک الزام نشي کولای او نور په موږ ګناه وي دته اهتمام ویل کیږي لکه انضباط الاوقات د مدارسو ها اوس که یو سړی وي چې زړی صالحتونه کم یا زیات کله تبلیغی حضرات تزویم سو کشنا کوي تاسو سره دې نیمه ورځ واړی یو دې واړی سه روزه څه لازمی خو نه ده چې خامخا درې ورځې ها ټیک دا غو اهتمام د پاره دا کله درې کله صالح کله و میاشتې کله سلورو دته اهتمام د کار ویلې کیږي اوس که چا اوس دیوال ولاو دوی می درې می ته حساب نشوي ثواب نشتی نو بیا به خبره ګرانه علامه علوسی دوی شنمن صورت فاتحی ذکر کړی دی مرجان سوار لس ذکر کړی دی او مونږ پاغه اکتفا کړو کسرت تا اسماء و دلالت کی مسمع باندی او دا نمونه مونږ ویلو چې دا په نقل سره ثابت دي مرجان 33 کی اسامی فاتحه یو خبره پاتې شو په شرافت کې قرۃ العیون صفحه 357 جلد دویم په حواله د تفسیر د ابن مخلد یو حین لعینا دویم حین احبتا دریم حین ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم علم بردار د توحید خاتم النبیین الرسل امام الانبیاء داعی راغی تا په شیطان ډیر غمیږي لکه درسونه د قران کریم په شیطان به ډیر لوی غمیږي نزول مکرر دی بیا بیا لستی شي قرآن عظیم تسمیه د جز په اسم د کل سره وم سورة الرقیه روحانی بیماری ده څوک په شرک مبتلا ده ظاهری جسمانی لدیر مریض دی پسان دی پخپل وی تپی وی چوف کا اتم الفاتحه سورة الفاتحه ورته ذکوي قران په شروع دی دی بچا یا دا چې په دې سره فتح او پرانست د عیون د دین راځي یا په دې سره مون شروع کیږي دولسم الکافیه دیارلسم الشافیه تفسیر منیر اون دا نمونه څه ذکر کړی دي ام الكتاب سبع المساني ولقد أعطيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم دا پینځه ورستینو نمونه چې دیتا ام ولی وی اساس ولی وی وافیه کافیه شافیه ولی وی د ټولو مزامینو د قران د پاره د شافی کافی او اس دی عام مفسرین هغه تقریر کوي او سمت الدرر کې شیخ رحمه الله په دې مفصل کلام کړی دی د قران کریم غټ مزامین شپږ دي توحید رسالت احکام قیامت تخویف او بشارت او فاتحه کې پته ولګی دا چې اهل بدع چې کم کارونه کوي هغه صراط مستقیم نه دی احکام نه دي عبادت نه دی بدعت دی صراط الذين انعمت عليهم فهم تقریر زمونږه د شیوخ دی د مشایخ دی چې قران کریم په اعتبار د مضمون سره دا څلور حصے دی زکه دې ته ام القرآن وی ټول مزامین پکې راجم دي خلاصه دا غیدا اول انعام پوری او هر حصہ په الحمدلله سره شروع د پشان د مستقیل کتاب پینځه صورت شو دیم د انعام نه تر کاف پوری دولس صورتونه دریم د کهف نه تر سبا پوری شپاړس صورتونه او سلورم د سبان تر اخیره پوری اوله حصہ کې غالب مضمون د خالقیت ته نو زکا الذي خلقکم اعبدوا ربکم دویمه حصہ د کاف انعام نه تر کاف پوری مسله د ربوبیت او د پالنې د الله ذکر کړي چې د ذری ذری د کائناتو پرورش کون کې او حد کمال ترسون کې صرف باری تعالی دی درم حصہ د کهف نه تر سبا پوری مسله د ملکیت تپکی د سلطنت چاته څه شي حواله کړي نه دي په تخت د بادشاہي بذات خود جلوه افروز که دنیوی برکات تی او که اخروی من جانب الله د الله نائب او شریک نشتا فرقان پوری دا مضمون فرقان مسله د برکت چې برکت ورکون کې یو الله سلورما مسئله د نفی د شرک فی الشفاعت شیخ مرجان کی شفیع قهری ذکر کئی شفیع سفارش کون کی قهری پزورا توی پاک یوه اکا نفی د شفاعت قهری او د اخرت احوال تفصیلیه چیلتون د چازور نه چلیږي نو دا سلور غټ مزامین د سورته فاتحه په اولو آیاتونو کې راغلي دي اوله حصہ لفظ الله علم دې اسماء د باری تعالی ته پدې کې اشاره ده نقیم لیکلی دی چې نوم د الله مستلزم دی ټول معانی د الله لرا ما حسنا او دا نور تفصیل دی نو لفظ د الله موږ چوایو چې مراد د دین وصف مشهور ده خالقیت او دا مسلم عند المشرکین اغم دا منلا قصیدنونیه صفتیه کی عنکبوت یوش پیتم لقمان پچیسو زخرف نه ستاسی جلی البرهان کته د دوی نه تاسو کې چې من خلق السماوات والارض اسمانونه او زمکه چا پیدا کړی دي نو ليقولن الله یو کافی دی رب العالمین کی تربیت دیم حصی تا اشاره الرحمن الرحیم درمی تا و مالک یوم الدین کی قیامت هر نبی خپل قوم ته چراغلې دی یا قوم عبو او طلب الاستعانه من الله دا خلاصه د قران کریم ده قران د دین بحث کوي خالق شو مربی شو منتظم شو دنیا کې نه قیامت کې هم نو معبود او مستعان سوا د بری تعالی نه بل څوک نه انسانا اعلانو کا چې خاص تعالی را بندگی کوم او خاص تانه مدد غواړم ایاکا ایاکا کلن دروازه د شرک بند کړه دا تفریح شو او هغه ته اشاره ده په ایاک نعبدو سره او حوامیم لباب القرآن او دا دعوه دا فدع الله مخلصین له الدین ایت اشاره دا پا ایاک نستعین سارا نو العبادت لله وحده الدعاء والاستعانه لله وحده سلورم آیات کی دا ذکر شو دا سلور واړه حصي امام ربانی د علی کرم الله وجهه نه را نقل کړی دي عمر بن عبد العزيز رحمه الله د قران کوي چې بسم الله دا باب غټ لیکي پلان دی مرجان وی تحقیق د الف لام د امنی حکمی